نو سړی د پاره نو آیا په دې کې څه کفاره اغشته دی نو د امام بخاری رائے دا دا او دلته د عطا ابن ابي رباح دا غرایم ذکر کړی دا او دا رائے د امام شافعي رحمه الله هم دا چې دی وی جهالت عذر دی نو د دې وجنه که یو سړی د جهالت د وجنه د خوشبوئی استعمال کړه یا د جهالت د وجنه د غندلې شوی جامه واچولا یا داغه نه هیر و دا خبره نو په د باندې هیڅ کفاره نشتا نور فقهای کرام اغوی چې جه نور فقهای کرام جهالت لا اعتبار نه ور کوي بلکې هغه وی کفاره هغه به واجب وي اغي دا وی چې اصل کې د دې سيزونو نه فائدہ غستل دي په حالت د احرام کې د خوشبوئی نه من راغلی دا د غندلې شوی جامې نه من راغلی دا نو دا د دې سيزونو نه بنده فائده خو واغستا نو اغي بیا دا وی ک دا فائده دا ناقص وا نو پاغه صورت کې پدې کې فدیه هغه واجبې کی مطلب دا یو سو پیسې هغه باور کی یو سل 200 1500 روپے باور کی او کنا دا فائدہ کامل وا نو بیا په دې کې دم هغه لازمیږي هغه به واجبیږي ارتفاق ول لفظ استعمالی فقها که ارتفاق کاملو مثلا یو سړی غندلې شوی جامه واچولا پورا ورځ نو که ارتفاق کاملو نو پدې کې دم واجب دی او که ارتفاق نه ارتفاق کاملو یعنی پوره ورځ یا د ورځې زیاتره ایسا مثلا یو سړی د سهار نه تر د مازیګر پوری د اچولې د نو د ورځ اکثر ایسا د کمیس اچولې دی او یا ټول ورځ یې اچولې دی نو په دې صورت کې په د باندې دم واجب دی د نورو فقهاو په نسبانی او کنیمه ورځ یې اچولیو مثلا د سهار نه تر غرمې پوری نو په دې صورت کې په ده باندې دم نه البته فدیه ده بیا به یو څو روپۍ ورکي او ځا په هغې باندې بیا غاړه خلاصه شي البته عطا ابن ابي رباح امام بخاري امام شافعي هغه جهالت عذر ګڼلې دی او په دې صورت کې په دبانې کفاره نشتا دا روایت مخکم تیر شوی وو چې یو سړی هغه راغلی وو احرام یې چولی وو او داغه په جامو باندې د خوشبوئی والا غرنګ لګیدلی وو او هغه ته پوسو ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا روایت مخکې کتاب الحج کې هغه تیر شوی دی او نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه تسونه ویلی او په دې دوران کې چې هغه په نبی علی السلام د وحی آثار شروع شو او هغه دا غسړی هغه حکم هغه راغی او یعلا ابن امیہ هغه دا ویلیو یعلا ابن امیہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلیو د خواهش اظهار یې کړیو چې ما د نبی علیه صلوات والسلام د وحی د دراتلو هغه حالت او کیفیت لیدل نه دی که چرته په پیغمبر باندې د وحی آثار شروع شو نو بیا ما ته لګو خایا حضرت عمر هغه ته هغه کیفیت مخوده وقال عطاء عطاء ابن ابي رباح وی اذا تطيبا که یو سړی خوشبویو لګولا د جهالت د وجې نه یا هېره وتې او لبس جاهلا یا هغه ګنډلې شوې جامه واچوله جاهلا په داسې حال کې چې هغه ناپوه وو او ناسیا یا داغه نه د سره خبره هېره وه چې دا خو زه په حالت د احرام کېم فلا کفاره تعالی نو هیڅ کفاره پاغه نشتا کفاره فدیه او دم ټولو ته شامل ده یعنی په هغه باندې هیڅ کفاره نشتا نه پی سلګي پیسې ورکول شته او نه پی دم لازم دی او دا نور فقها اغي په د ارتفاق کامل او ارتفاق ناقص د دغه فرق کوي که ارتفاق ناقصو یعنی فائدہ اغه په ناقص تور باندې اغسته وا نو فدیه به ورکی او که ارتفاق اغا کاملو نو بیا بدم هغه ورکي حدثنا ابو الوليد حدثنا همام حدثنا عطا قال حدثني صفوان بن يعلى ابن اميه عن ابيه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلى ابن اميه وي زد الله د پیغمبر سره وما فاتاه رجل يسړي راغي او هغه په حالت د احرام کیو خو په حالت د احرام کیو نو هغه جبه ګندلې شوی جامه غا چولې وا علیه جبتن چې پاغه باندې یو چوغه وا فيه اثر صفرتن او پای کی اغا نخا د زیړ رنګ وا او هغه زیړ رنګ چې پای کې خوشبوئی وي صرف رنګ د غمن نه دی خو هغه سفرا په هغه زیړ رنګ کې خوشبوئی وا چې پای کې هغه اثر د د زیړ رنګ او د خوشبوئی او نحوه یا داغه پشان سبله خوشبوئی لګولې وا نو هغه د مسلې ته پوسوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب ورنک ځکه چې د ځان نه جوابونه نه ورکول بدې کې د وه آثار شروع شو او نبی علیہ السلام هغه ته به د مسلې حل ویل څنګه چې مخ کې راځي او یا علی ابن امیه وی چې کان عمر یقول لی اصل کې دی یا علی ابن امیه په خپل حضرت عمر ته د خپل خواهش اظهار کړیو نو عمر به ما ته ویل چې تحب عمر ماته وویل چې تحب ته دا خوخه اذا نزل عليه الوحي چې کله نبی عليه الصلاه والسلام باندې وه راضي نو ان تراه چې ته ویني غلرا د پیغمبر غ د وه حالت ګوري ناغه ویلیاو نو فنزل عليه نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاغه باندې وه رااله او ثم سر عنه او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغه د وحی کیفیت هغه ختم کړي شو نو فقال علیه الصلاۃ والسلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې سړی څه شغه مسلې ته پوس شي کړیو نو هغه ویل دایما نبی علیہ السلام هغه ته ویلی چې اسنع فی عمرتک ما تصنع فی حجک په عمره کې هم هغه افعالو کا کم چې ته په حج کې کې ها البته دا کوم جامه چې دا جبا دا لری کا او د دینه دا خوشبوئی وغیره دا لری کا او نور باقی مانده د حج او د عمره په افعالو کې هغه فرق نشتا دا یو بل روایت ته اشاره ده وعض رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فابت له النبي صلى الله عليه وسلم خپدی کی امام بخاری یو بل واقع ته اشاره کوي او دا په کتاب الجهاد کی او دارنګ نور مخ کې براشي په نور او ابوابو کې چې په یو موقع باندې یو سړی هغه ولګید یو دو کسانو داغي په پوبو باندې جنگ شو نو چې جنگ شنو یو کس ولګیدو او هغه د بل کس دغه په لاس باندې چکو لګاو د بل په لاس باندې چکو لګاو نو هغه د چا په لاس باندې چې چک لګولې دي نو هغه خپل لاس راخ کو او دا هغه سړی غاخ وته چا چې هغه چک لګولې او چک لګون کې نو هغه راغی او نبی له صلوات والسلام ته وی چې مالا زما قصاص پکار دی ځکه د زما غاخ هغه وستو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه داغه هغه مطالبه هغه باطل کړه چې ته حق د قصاص نه لري اوس یو سړی چې هغه بل سره ظلم کوي زیاتې کوي او دا په هغه نورو احادیثو کې راشي چې ته اوس د زناور په شان تا د هغه په لاس باندې چک ولګاو نو آیا هغه سره حق د دفاع هم نشته هغه به ځان نه خلاصوي هغه به څه کول خو همدغه به کول چې غاښې د لوویسته او اوس په دې کې لکه ته حق هغه نه لري نو فابطله النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غه مطالبه هغه باطل کړه باب المحرم يموت بعرفه خ دا روایت دا امام بخاری ولی راوړ ځکه دا روایت هم د د یعلا ابن امیہ دا غنه دا روایت ته دا د چک د لګولو والا باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقيه الحج پدې کې پدې سو ابوابو کې د حج بدل داغي خبره کوي حج بدل دا دی چې یو سړی هغه د بل د طرف نه حج کولی شي او کنه نو په دې کې بعضی هغه مسائل هغه ذکر کړي په دې باب کې دا مسله ذکر کړي چې آیا یو سړی چې هغه په په عرفات کې مړ شو یا د عرفي د وقوف عرفي نه بعد مړ شو نو آیا د دنبا دا باقی مانده افعال د حج یا یو بل مسلمان یا داغه یو وارث دا بداغه د طرف نه دا باقی مانده افعال د حج کوي یو مسله د دینه دا ثابتېږي دویمه مسله د دینه دا ثابتېږي چې آیا ددې سړي حج نیمګړی پاتې شو نو دده چې کوم وارث دی هغه به دده د طرف نه آیا آینده به دا حج بدل کوي نو دلته امام بخاری په دې باب کې وی چې نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای الحج عرفه مخکې دا روایت تیر شوی چې حج دا د عرفی نوم دی بس وقوف د عرفی یو سړی د لک سات د پاره وک بد د وقوف شو دارنګي د وقوف عرفه نه بعد د یو سړي مرګ راغې بد وقوف کو او بد د حج هغه مکمل شو نه خود د طرف نه هغه باقی مانده مناسک او افعال د حج هغه ادا کول پکار دي او نه آینده د دنه حج بدل ټول په ټوله هغه کول پکار دي بس د حج هغه وشو باب المحرم يموت بعرفه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ان يؤدى عنه بقيه الحج یو محرم په حالت د احرام کې د مرشه په عرفه کې یا د عرفی په دوران کی او یا د عرفی د نبات دی مړ شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حکم نه دی کړی چې ادا د کړی شي د طرف نه هغه باقی مانده مناسک د حج او یا د طرف نه دی باقی حج هغه ادا کړی شي یعنی آینده حج بدل وغیرہ هغه د ته ادا کړی شي دا روایت مخکم تیر شو په هغه تیر درس کې منګه ویل او دلته هم دوه درې ځایه دا روایت ذکر کړي حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه په دې حال کې چې یو سړی هغه د نبی علیه الصلاة والسلام سره په عرفه کې وقوف کو او دی په هغه ځای کې په هغه میدان کې اذ وقع عن راحلته چې اچانک دی را پریوته د خپل سورلینا نو فوقسته نو داغه غا سټ هغه مات ک ق او قال فاقعسته روایت مختلف راځي نو هغه سورلی هغه چې کوم په کوم سورلې باندې د سور دی داغه غخپا د په دې سټ باندې رااله او دغه سټ هغه مات ک جامو کی دا کوم چی د احرام دا دوه څادره دی هم په دی کی دله کفن ورکی او قال ثوبیه دده چی دا کومی دوه جامی دی ولا تخمرو راسه او م پټوي د د سر ولا تحنتوه او م په خوشبو لګوي ها البته غا د بیرې پانی چي دي پس پای کی چې کم دا اغا قابل برداشت ده ولا تحنتوه او مپی اضافي خوشبوئی لګوي فإن الله يبعثه يوم القيامه يلبي ځکه بشک الله پورته بګیدل را پورز د قیامت په داسې حال کې چې دیبا تلبیه وي په دې بل روایت کې دغه روایت ته سند بدل دی حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفه په دې حال کې چې یو سړی هغه وقوفي کو د نبی له صلوات والسلام د عرفات په میدان کې کله چې هغه را پریوته د خپل سورلې نه نو دا هغه غسټې مات ک او قال فاوقسته نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر فرمایل چې اولم بوي دلرا په بو او په بیرو او کفن ورکې دلرا په دوو جامو کې او ولا تمسوه طیبا او مه لګوئ په ده باندې خوشبويي ولا تخمروا رأسه او مه د ده سر پټوئ څنګه چې په حالت د احرام کې سر نشي پټول کېدی ولا تحنتوه او دارنګې مه پی باب سنت المحرم اذا ما تم دغه روایت ذکر کړي چې د محرم د پاره سنت طریقه صدا اذا ما تا کله چې د مرشي نو په دې باب کې موږ مخکم دوه رائے ذکر کړي او دلته بیا دا دوه رائے ذکر کو چې د امام مالک او د امام ابو حنیفه کوم چې دا مشران دوه امامان دي دی وی چې په مرګ سره احرام هغه ختم شو په مرګ سره احرام هغه ختم شو د دې وجه نه په د بانی ته خوشبویم لګولې شي او دارنګي په د بانی ته دلته کفنم ورکولې شي لکه د نورو جامو او دا نور فقهاوی کشران فقها امام شافعی امام احمد ابن حنبل هغه داوی چې نه د اوسم په حالت د احرام کې دی نو چې څه د حالت د احرام احکام دي د سره به همغه معامله کیږي او دی دا وی چې لکه دا د غنور فقهاوی مشران چې اصل کې دا د صحابي تخصیص دی او دا نور وی چې نه دا حکم دا عام دی په دې کې د صحابي تخصیص نشتا بلکې دا د هر مړي د پاره چې چا په حالت د احرام کې څوک مړ شو نو داغه سره به هم داسې کیږي باب سنت المحرم اذا مات سنت طریقه د محرم د د د کفن صدا او د اهدا د مرګ نه بعد چې هغه سره به سم معاملې کیږي اذا مات کله چې هغه مړ شي حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا هشيم اخبرنا ابو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا کان مع النبی صلی الله علیه وسلم یو سړی د الله د پیغمبر سره وو فوقصته ناقته وهو محرم نو مړ کدل را یا سټ مات کدل را د داغه اوخي په داسې حال کې چې د په حالت د احرام کیو فماتنو د مړ شداغي د وجنا ځکه زناور په د پاسه خپه کې خدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ته ویلي چې وی لمبوي په ابو او په بیرو باندې او کفن ورکی دلرا فی ثوبیه د د په دې دوانو جامو کې او ملګوي په د باندې خوشبوئی او مد د سر پټوي ځکه په د برا پاسولې شي په ورځ د قیامت په داسې حال کې چې د به تلبیه ویون کې وي د حج بدل په دې باب کې په دې را روان ابوابو کې د حج بدل بعضی احکام ذکر کړي باب الحج والنذور عن المیت والرجل يحج عن المرأه نظر دا خو یو سړی په ځان باندې یو شی هغه لازم کی دا ایجاب د مالم یوجب دی یعنی یو شی چې هغه واجب نه دی او په ځان باندې یو سړی لازم کی او واجبی کی نو نظر دی دارنګ حج دی لکه د روایت کې د حج خبره راځي چې یو زنانه په ځان باندې حج منلیو نو پدې کې دا ذکر کوي پدې کې د امام ابو حنیفه رحمه الله قول دا دی د امام ابو حنیفه رحمه الله د فقها وصل کی دیلاغه حیثیت ورکولو کې د فقها او اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمه الله هغه فرمایي چې دراصل په دې صورت کې د دې مثلا یو سړی په ځان باندې نظر هغه اومنه په نظر په ځان باندې ومنه یا پاغه باندې حج پاتې شو نو آیا فقهاو کې د دې اختلاف ته چې آیا د دې حیثیت دا د قرض دی او که د دې حیثیت دا د وصیت دی نو امام شافعی رحمه الله دیلا مثلا د یو سړي په پلار باندې حج پاتې شو یا دارنګ یو سړی نظر ومنه نو امام شافعی رحمه الله فرمایي چې د د په وارث باندې د د په دی زوی باندې د دې سيزونو حیثیت هغه د قرض دی څنګه چې مثلا پردې قرض ورکول دا به یو سړی کوي نو دارنګ دی یو سړی په پلار باندې حج پاتې شو نو دام په د باندې قرض دی دی باغه قرض هغه ادا کوي دارنګي یو سړی هغه نظر منلې دی نو دا نظر به دا به هم د کدا وارث دا پوره کوي ځکه څنګه چې قرض ادا کول د پزوی باندې د پلار اغا ادا کول هغه په لازم دي نو دارنګ دا به هم ور کوي امام ابو حنیفه رحمه الله وی چې نه د دې حیثیت هغه د وصیت دی که یو سړی باندې حج پاتې دی او هغه وصیت وکړ نو د وصیت پوره کول دا په دی وارث باندې لازم دی او کنا وصیت یې ونکه یا دانګ یو سړی او نظر منلی او وصیت یې وک نو زه وارث په داغه هغه وصیت هغه پوره کی او کنه وصیت یې پوره نک دا که وصیت یې نو کړي هغه مړي چا باندې چې حج پاتې دی یا چا چې نظر منلی وو نو که وصیت یې نه دی کړی نو په اولاد باندې داغې کول په وارث باندې داغې کول هغه لازم نه دی هغه په فرض نه دی هه البته کوي که نو یو تبرع او یو احسان دی د خپل مشر سره د خپل پلار سره او کنه وی نه کنو دی په ګناګاری کې نه دغه یو اختلاف دی باب الحج والنذور عن المیت حج کول والنذور او نظر پورا کول عن المیت د میت د طرف نه والرجل يحج عن المرأه اگر چې د دې د دې جملې ذکر په حدیث کې نه دی شوی خو چې یو زنانه د بلې زنانې د طرف نه اغا حج کولی شي د یو زنانه د پلار د طرف نه د سړی د طرف نه هغه حج کولی شي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بلکې یو زنانه چې زنانه د طرف نه حج کولی شي په دې حدیث کې دا دی یو زنانه چې هغه د زنانه د طرف نه هغه حج کولی شي نو سړی هغه خو د زنانه نه به قوي حیثیت لري نو هغه په طریق اولا سره کولی شي باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأه او سړی آیا حج کولی شي د خزې د طرف نه او دارنګ برعکس طریقه څنګه مخکې باب را روان دی باب حج المرأة عن الرجل نو دوانه جایز دي حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عوانا عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس او نظر دې ته وي چې یو شی په لازم نه او دې په ځان لازم کی فلم تحج نو هغه حج اونک تر دې چې هغه مړ شو نو اف احج عنها ایزه دا غې د طرف نه حج وکما قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نعم او حجی عنها دا غي د طرف نه حج وکا او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا غي د پاره قیاس کړي دي قیاس کړي دي خ اگر چی ک پیغمبر دا غي او عمل ک دا غي حکمت او دا غي قیاس دا غي عقلی وجه مونږ ته معلومه نم شي هم بلکا بدغم کافی و چې ته دا غي د طرف نه حج وکا بدام کافی و شرعي حکمو خو د شریعت افعال هغه ټول معلول بالعله دي او معلول بالحکمه دي یعنی باقاعده داغي حکمت معلوم وي او داغي اگر چی حکمتونه بعضی چاته معلوم وي او بعضی چاته معلوم نشي نو ارایتی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې مال ته خبر راکا لو کان علی امک دین کستا په مور باندې قرض وي پر دې قرض وي نو اكنت قاضیته نو آیتا باغه قرض ورکو ناغه به ویل او نو وی اقد الله نو دا اقد الله نو دا الله حقم ادا کا ادا کا هغه حق د الله فالله احق بالوفا پس الله هغه ډیر لایق دی چې دا هغه قرض هغه ادا کړی شي او حج دا د الله هغه قرض دی حج دا د الله هغه قرض دی نو په دې ځای کې هو په ظاهر باندې چې مونږ ویل چې امام شافعي وی چې را د دې حیثیت د قرض دی نو دا خو د امام شافعي رحمه الله غ خبره هغه درست تخکاری اصل کې په دې کې لکه امام ابو حنیفه رحمه الله داغي دا فرق کوي چې په حدیث کې لکه دا د قرض دا خبره دا راغلی دا نو عام طور باندې عرف په دې باندې جاری دی چې یو سړی مثلا هغه مړ شي او په هغه باندې قرض پاتې شي نو اگر که لکاغه او دغه نه پریخي مال نه پریخي ترکه نه پریخي نو عام طور باندې وارثان داغه د طرف نه غ قرض ادا کوي اگر که اوس مثلا یو سړی دی هغه د سره ترکه نه د پریخي مال نه دی پریخي نو په دې صورت کې لکه بیا خو په خا په دې کې دام یو شرعي مسله لکه داس دکا چی مثلا یو سړی هغه مړ شو او هغه د سر اړو له ترکه پریخې نه ده نو آیا په هغه باندې چې د خلکو کم قرض دی نو دا غ قرض ادا کول په وارثانو باندې دا لازم دی او دا ضروری دی نه بالکل لازم او ضروری نه دی او نه چې کم هغه داین دی کم چې هغه قرض خوا دی د چا چې قرض دی په دې مړی بانی نو اغلم د دې حق نشتا چې هغه د د دې وارثانو نه د دغه قرض مطالبه وکي ځکه هغه سړی سه مال نه دی پریخي هغه سه ترکه نه د پریخي لیکن عام طور باندې د دنیا غ دستور په دی باندې روان دی چې هغه وارثان د خپل مشر د طرف نه هغه قرض هغه ادا کوي نو دارنګ دلته هم دا ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته ویلي کستا په مور باندې د چا قرضه وي نو اگر که لکه پتا باندې داغي هغه ورکول هغه لازم خو نو قوام تور باندې لکه د دنیا دستور په دی روان دی آیا تا باغه قرض نه ورکو تا باغه نه پوره کو نو چې هغه ته پوره کې نه د الله قرض هغه ډیر لایق ته چې بنده غي پوره کی د دې وجنه د هغې د طرف نه حج بدل هغه وکا باب الحج عما عما لا يستطيع الثبوت على الراحله قامخ کی حج یا نظر دا د میت د طرف نه وو دلته اوس په دې باب کې دا وی چې آیا یو سړی چې هغه ژوندې دی لیکن هغه بیمار دی هغه عاجز دی دلته حج دی د عاجز د طرف نه لیکن هغه کمزوری دی، بیمار دی او په کټ باندې پروت دی نو بدنی طاقت هغه نشته لیکن مال سره شته دی نو آیا د هغه د طرف نه نو بالکل د ژوندی د طرف نه هم حج بدل هغه کیږي امام مالک وی چې نه حج دی یو سړی په ژوند کې د هغه د د هغه نه د بدل په تور باندې هغه نه کیږي نور فقهای کرام وایي چې نه بلکې د ژوندۍ د طرف نه هم کیږي داغه په زندګۍ کې چې یو سړی هغه عاجز وي او هغه حج د سره هغه کولې نشي باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحله حج دا هغه چا د طرف نه کول چې هغه نشي چې توان نه لري د کلکېدو توان نه لري د ټینګیدو علی الراحله په سورلۍ باندې سفر نشي کولی نو آیا داغه د طرف نه داغه په ژوند کې کیږي او کیږي حدثنا ابو عاصم عن ابن جریج عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن ابن عباس عن ان الفضل ابن عباس رضی الله عنهم ان امراه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم د خثعم قبيلية وزنانة رالا عام حجة الوداع د حجۃ الوداع په کال باندې قالت تپوس یو کې د الله پیغمبره ان فریضه الله علی عباده فی الحج د الله فریضه په خپل بندګانو باندې په بار د حج کې د حج په باب کې او د حج په باره کې چې کوم د الله فریضه د خپل بندګانو چې حج فرض دی چې د چا وس او طاقت لري نو دی فریضي زما پلار راګیر ک شیخن کبیرن چې هغه بوډا دی او نهایت بوډا دی او هغه لا یستطيع ان یستوی علی الراحله هغه توان نه لري چې هغه برابر شي په سورلۍ باندې یعنی په سورلۍ د سره د ټینګېدو توان نه لري او د الله غ حکم هغه ته په داسې وخت کې متوجي شو چې هغه نهایت بوډا دی شیخ فانی دی نو فهل یقضی عنه ان احج عنه نو آیا دا به آیا دا به ادا شي چې زه داغه د طرف نه حج وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام و چې او بالکل داغه د طرف نه ته حج هغه کولې شي نو حالانکه هغه بوډا دی هغه ژوند دی نو حج بدل داغه نه په ژوند کې هم کیږي باب حج المرأه عن الرجل مخکې ویلي وو چې سړی د ښځې د طرف نه نو دلته وی چې ښځه د سړي د طرف نه هغه حج کولی شي یعنی په حج بدل کې دا نه ده چې ګینه سړی به د سړي د طرف نه حج کوي یا ښځه به د د پدی کې صرف زنانا په حالت د احرام کې د سړی د پاره صرف هغه ناګندلې جامې دي د زنانو د پاره خپل جامې نور خو تقریبا احکام او مغدي باب حج المرأة عن الرجل حدثنا عبد الله ابن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان ابن يسار عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم فضل ابن عباس دا رست سورو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په سورلې باندې کله چې پیغمبر دغه ته د مزدلفې نه مینا تا وتنظر الیه او هغه طرف ته نظر کو نو فجعل النبي صلی الله علیه وسلم یعنی که زنانه داغي مخ کولاوم دی نو یو سړی بل کدانی چې بس هغه ته اجازه ته اصل پرده خدغه ده اصل حجاب خدا دی چې ته داغي نه غخپل نظر اغه کته کی اگر که زنانه لکه بازی چیرې د شریعت د د احکامو هسې مذاق دا کوي چې اوس یو زنانه وي تا ته ځان ښکلی کړی دی او هغه داسې بربنډه ګرځي نه نه چې هغه بربنډه ګرځي او که هر څه دي خو بهرحال لکه د شریعت حکم تا ته متوجه دی چې ته به هغې ته نه ګورې فجعل النبي صلی الله علیه وسلم ما ته هغه یو کس ویلی دا بازی چې د شریعت نه د شریعت د احکام وسی ټوکی او سره کوي و یره د زنانو سره دا ظلم زیاتې نه دی چې شریعت په دومره غټه غټه بورخي دای په راواچولې او دومره یو لوی بوج ته جوړ کړي دي نو ما ورته وویلې مې دا شریعت مې ستاسو د آرامیتوب د وجې نه چې تاسو آرامیان وئ د دې وجې نه زنانې په دې دومره تکلیف او په دې دومره مشقت کې واچوله که تا کې آرامیتوب نه وي او تا پردو ښځو ته نه کتلې ستا په سترګو کې شهوت نه وي ستا په سترګو کې هغه تمه نه وی لالچ نه وی نو په زنانو باندی ولی دا تکلیف راته خو دا خو ستا د نظر نه بچ کړی دا چی ځکه وجه دا ده چی تا کی هغه شهوت ته او دارنګ هوس ته دکی نو فجعل النبی صلی الله علیه وسلم یصرف وجه الفضل الش الشق الاخر نو او فجعل النبي وسلم نو وګرځي د نبی له صلوات والسلام یصرفو چې هغه واړو مخ د فضل ابن عباس بل طرف ته اله شق الاخر بل طرف ته واړو فقالت نو ازنانه تپوسو ک چې ان فریضه الله ادرکت ابي شيخا كبيرا د الله دی فریضي د الله دی حکم راګیر ک زما پلار شیخا کبیرا چې هغه دی بوډا زوړ لا یثبت علی الراحله او هغه نشي ټینګیدی په سورلۍ باندې نو آیا زه د خپل پلار د طرف نه حج وکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی او او دا واقعیا دا په حجۃ الوداع کې وا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین